سمر بلم لاري مقام حبيبا ټول بچان دی په سلام حبيبا داستا په قدر چې کو شوي دي سوک مدام ولا وی لاس کو نام حبيبا د ناز قدم چې د دنیا تراوړ ټول حسینا شول ناکام حبیبا د خایستو ټول دا ویشوي بربر ټول دنیا شول په آرام حبیبا دخمنان ټول ستاو پراتلو خفشول ابلیس لعین ګیر شو په دم حبیبا د ظلم شپې شپې پرونا بدلې ټول عاقل شل خاص عام حبيبا د اختلام ټولې د ختم کړلې د ټول ته شولې امام حبیبا ما سعيد ذا در ملنك يوزن دامي ارمان دامي پیغام حبيبا